دا د شریعت غږ رادیو ده قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د شریعت غږ رادیو خبرونه له همدې شیبې پیل شي په نننۍ رادیویي مجله کې د خبرونو او سیاست تبصرې ترڅنګ اې مسلمانانو! ایا تمه لرئ چې دا یهود به ایمان درته راوړي؟ حال دا چې په دوی کې یوه داسې ډله وه چې د الله خبرې به یې اورېدلې وي بیا به یې له پوهېدلو وروسته اړولې او دوی ښه پوهېدل او کله چې له مؤمنانو سره مخامخ شي وایي مونږ ایمان راوړی او چې یو بل سره ګوښې شي وایي آیا دوی یعنی مسلمانانو ته هغه خبرې کوي چې الله درته پرانیستې دي په دې فکر چې یا شهید سم یا غازی دویم د هغه چا ژوند ډیر افضل او غوره دی چې یو څو میږي ولري د دې غره په لوړ سر او شیله کې شپه او ورځ تیروي یوازې د الله تعالی عبادت کوي او زکات ورکوي له بل چا سره کار نه لري تر هغه مهاله چې څو مرګ ورته په داسې حال کې راسي چې یو چاته یې ضرر نه وي رسولی او خیر غوښتونکی وي د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځوو په لوګر ولایت کې په پوسته برید کې یو رینجر تخریب پنځه تنه عسکر مړه او څلور تنه نور ټپیان شول د ننګرهار ولایت په حصارک کې ګډ دښمن نه تنه ملکي خلک شهیدان درې تنه ټپیان او درې کورونه یې وسوځول د میدان وردګ ولایت د جغتو ولسوالۍ پر ودانۍ امنیه قومندانۍ او د دښمن په تاسیساتو بریدونه وشول. د بغلان ولایت په نهرین کې د دښمن دوه ټانګونه تخریب، درې تن عسکر ووژل شول او شپږ تنه نور ټپیان شول. شمدي زهر یو دښمن واړه ارزوګان شي شمدي زهر یو دښمن اوس هم بشپړ خبرونه د ترلاسه شوي راپورونو له مخې د دوشنبې شپه اته نیمې بجې د لوګر ولایت مرکز اړوند علي خان کلا سیمه کې د مزدور دښمن پر پوسته برید وشو لږ وروسته د مزدور ادارې هغه ګوډاګیان چې غوښتل یې تر برید لاندې عسکر وژغوري د کمینوالو مجاهدینو تر سخت برید لاندې راغلي چې په نتیجه کې یو رینجر موټر تخریب پنځه تن عسکر مړه او څلور تنه نور ټپیان شول همداراز د محمد اغې ولسوالۍ اړوند وغجان تنګي سیمه کې د کابل ګردیز پر لویه لاره د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا د مزدوري اردو په یو ټانګ او یو رینجر موټر برید وشو چې په پایله کې ټانګ او رینجر په بشپړه توګه له منځه لاړل او پکې سپاره شپږ تنه مزدور عسکر ووژل شول. د دښمن د بې دریغه وحشتونو په لړ کې تېره شپه یولس بجې د ننګرهار حصارک ولسوالۍ اړوند ګاړې سیمه کې امریکایي اشغالګرو د داخلي ګوډاګیانو په مرسته د ملکي وګړو په کورونو چاپې ووهلې د دغه وحشت په اوږدو کې ګډ دښمن نه تنه ملکي وګړي چې شپږ تنه سپینږیري یو تن معیوب او دوه تنه کروندګر دي شهیدان او د ښځو او ماشومانو په ګډون درې تنه ټپیان کړل، همداراز یې د ملکي وګړو درې کورونه په بشپړه توګه وسوځول، د کورونو دروازې یې په بمونو والوځولې او د تلاشۍ پر مهال یې ټول کورنۍ شته لوټ کړل. د افغانستان د اسلامي امارت ښوونې او روزنې او لوړو زده کړو د کمیسیون لخوا د ننګرهار ولایت په غني خیلو، بټي کوټ او سپین غر ولسوالیو کې د یو شمېر دیني لیلیه مدارسو دارالحفاظونو او کلیوالي مدارسو سره د یو لړ ضروري موادو د مرستو ویشلو او همدارنګه د تعلیمي بهیر د چټکتیا په موخه پرتمینه غونډه ترسره شوه غونډه د قرآن عظیم الشان د څو مبارکو آیاتونو په تلاوت سره پیل شوه په یاده غونډه کې د اسلامي امارت ملکی او نظامی مسؤلینو د ښوونې او روزنې مسؤلینو د مدارسو مهتممینو علماء کرامو، قومي مخورو، عوامو ولسي خلکو ګډون کړی و. ورپسې د اسلامي امارت د ښوونې او روزنې مسؤلینو په خپل ویناو کې د مدارسو له مهتممینو له دې امله مننه وکړه چې د اسلامي امارت د تعلیم او تربیې د لوایحو یې پوره اطاعت کړی، تعلیمي نصاب یې په ښه توګه عملي کړی له اقتصادي ستونزو سره سره یې مدارس فعال ساتلي، په دې حساس مقطع کې یې د مدارسو خدمت ته مټې رانغاړلي او د خپل ولس بچیان یې د الله تعالی د دین زده کړې ته سوق کړي دوی همدارنګه په ولسي خلکو غږ وکړ چې د ګرمسیرو ساحو د مکاتبو د پیل کېدو وخت هم په رارسېدو دی باید خپل بچان د دیني مدارسو تر څنګ مکاتبو ته هم ولېږي تر څو خپل راتلونکي ته با تعلیمه قشر وړاندې کړو همداراز د ښوونې او روزنې مسؤلینو ژمنه وکړه چې کومو مدارسو یا دارالحفاظونو ته چې مرسته نه ده رسېدلې انشاءالله په نږدې وخت کې به هغو ته هم په خپل نوبت لومړنۍ لازمې مرستې ورسیږي دوی په خپلو ویناوو کې د افغان ولس شتمن خلک وهڅول چې له شته فرصتونو ګټه واخلي او له دیني مدارسو سره د خپل وس مطابق مرستې جاري وساتي ترڅو د دوی لپاره صدقه جاریه او په راتلونکي کې مو د هیواد با تعلیمه بچیان د ښه خدمت مصدر وګرځي ورپسې علما کرامو د خپل ویناو په ترڅ کې د اسلامي امارت د ښوونې او روزنې له مسؤلینو مننه وکړه او کلک هوډ یې وکړ چې د اسلامي امارت د ښوونې او روزنې له لوایحو به دفاع کوي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې روان خدمتونه یې د ځنډ او خنډ سره مخ کړي. دوی زیاته کړه چې د نن ورځې ماشومان د سبا ورځې لویان دي او په دین پوهول یې لومړنی حق دی. تعلیم د اوبو په څیر دی چې زموږ په شمول د ګران هیواد هر وګړی ورته اړتیا لري. همدارنګه د مدارسو محتممینو په خپل ویناو کې د اسلامي امارت د ښوونې او روزنې له مسؤلینو مننه وکړه هغوی د ښوونې او روزنې سره د اسلامي امارت په مینه او کومک ډاډه وو دوی وویل چې د ښوونې او روزنې مسؤلینو یې وخت په وخت له حالاتو ځان خبر کړی او مشکلات یې ورته حل کړي همداراز دوی زیاته کړې چې په دې سختو شرایطو کې د ځورېدلي ولس بچیانو ته د زده کړو او د دوی د روښانه راتلونکي لپاره دیني مدارسو او ښوونځیو ته د فعالیتونو زمینه برابره کړې د دیني او عصري تعلیمي ادارو په احیا کولو کې پوره هلې ځلې کوي او لا هم وخت په وخت د تعلیمي ادارو مسؤلین او مسلکي اشخاص هڅوي ترڅو د ځوان نسل په سالمه روزنه او فکري تنویر کې له پوره اخلاص او دیانتدارۍ کار واخلي یاده جوړه شوې غونډه او همدارنګه د موادو ویشل د قومي مخورو او عامو ولسي خلکو د بې حده خوشحالۍ سبب شول. په یادو مرستو کې د لمریزې برېښنا تختې، د چت پکې، د قرآن کریمونو رحیلونه او یو لړ نور تعلیمي مواد شامل وو. باید وویل شي چې په دې وروستیو کې د اسلامي امارت د ښوونې روزنې او لوړو زده کړو کمیسیون د ګران هیواد په مختلفو ولایتو کې په تعلیمي ادارو د کتابونو او نورو اړینو تعلیمي موادو د مرستو وېشلو لړۍ پیل کړې چې تر دا مهاله سلګونه بابه دیني مدارس، دارالحفاظونه او کلیوالي مدارس له دغو مرستو څخه برخمن شوي او په پام کې ده چې د مرستو دغه لړۍ نوره هم وغځول شي. همداراز د یاد ولایت د روداتو ولسوالۍ د بړو په سیمه کې د اسلامي امارت مجاهدینو په شریرو اربکیانو د کمین برید ترسره کړ چې له امله د ګوډاګۍ ادارې ګڼ شمېر اربکیان ژوبل شول همداراز د بټيکوټ ولسوالۍ په ودانۍ تعرضي برید ترسره شو چې د برید له امله اجر حکومت له ډېر وارخطایۍ سره مخ شو او په هر لور یې د ړندو مرمیو ډزونه پیل کړل چې په کلیوالي سیمو کې له لګېدو یې ولسي خلکو ته زیان اړولی د کابل ولایت په سروبي کې ګډ دښمن په ملکي کورونو چاپاو بمبار کړی، کورونه یې وران کړي او یو کلیوال یې شهید کړی. په بې دفاع ولس د یرغلګرو او کرایه شوو ګوډاګیانو د وحشتونو په لړ کې تېره شپه دولس بجې د سروبي ولسوالۍ وزبین سیمې اړوند چنار کلي کې د ګډ دښمن لخوا د ولسي خلکو په کورونو چاپه ووهل شوه په دغه چاپه کې یرغلګرو او د دوی مزدورانو د نورو وحشتونو ترڅنګ بمبار هم کړی د خلکو کورونه یې کنډواله کړي او څاروي یې پکې وژلي دي دوی د یو کلیوال په شهیدولو پر سیره څو نور کلیوال د بندیانو په توګه هم له ځانه سره وړي دي دغه خندق عملیاتو په لړ کې تېره شپه دوې بجې د میدان وردګ ولایت د مرکز اړوند پر دفاعي پوستو د سپکو او درنو وسلو بریدونه وشول چې د پران په نوم پوسته په بشپړه ډول فتحه او دښمن ګڼ شمېر عسکر پکې مړه او ټپیان شول همداراز یو میل پیکا ماشیندار یو کلاشینکوپ او ګڼ شمېر مهمات هم د مجاهدینو لاس ته ورغلي او ترڅنګ یې د دښمن یو اکمالاتي موټر او یو رنجر هم سوځول شوي دي همداراز د یاد ولایت د جغتو ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ او اړوند تاسیساتو د سپکو او درنو وسلو برید وشو په دغه برید کې دښمن ته دروند مالی او ځاني زیان اوښتی خو کره شمېر یې لا نه دی ترلاسه شوی تر برید وروسته دښمن د تیر په څیر ملکي اهداف په نښه کړي چې له امله یې د یادې ولسوالۍ صحي کلینیک سخت زیانمن شوی دی د الخندق عملیاتو په لړ کې د بغلان ولایت نهرین ولسوالۍ اړوند کلتقل او درګۍ ساحه کې له مزدور دښمن سره په جګړه کې د ګوډاګۍ ادارې د عسکرو دوه ټانګونه ویجاړ درې تنه عسکر قتل او څلور تنه نور ژور ټپیان شول له بلې خوا د ترکسیات سیمه کې په شریرو اربکیانو د ماین چاودنه وشوه او په کې د نظر په نوم یو اربکی چې په مزدور اداره کې د سګ په نوم شهرت درلود وژل شوی او درې نور ټپیان دي همداراز د یاد ولایت تلو بربک ولسوالۍ اړوند استمه سیمه کې د دښمن په ضربتي ټانګ د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا د ځای په ځای شوي مین زوروره چاودنه وشوه په دغه چاودنه کې ټانګ په بشپړ ډول ویجاړ او پکې سپاره درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول. همداراز د پکتیا ولایت د احمد خېلو ولسوالۍ د حسن خېلو په سیمه کې د ګوډاګۍ ادارې پنځلس تنه عسکر او پولیس د حق په درکولو له اجرې ادارې څخه راجلا او د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول همداراز له یاد ولایت نه یو بل خبر وایي چې د ګردې څېړۍ ولسوالۍ اړوند زرغون روغه په کمپاین او د ځواکۍ په کمپاین باندې لس توغندي وویشتل شول همداراز په اړوندو پوستو د پنځه اویا ملي متري او دوه اویا ملي متري توپونو وارونه وشول راپورونه وایي چې توغندي او مرمۍ په هدف سمې لګېدلې دي خو د تلفاتو په اړه یې کره شمېر نه دی ترلاسه شوی همداراز د زرمت ولسوالۍ اړوند مموزو سیمه کې امریکایانو او ضربتي ګوډاګیانو د ولسي خلکو کورونه په بمونو الوزولي، کورونه یې تلاشي کړي او یو تن یې ټپي کړی، شپږ تنه نور یې د اسیرانو په توګه له ځانه سره وړي دي. د ترلاسه شوي خبرونو له مخې د کونړ ولایت اسمار او دانګام ولسوالیو کې د همدې ولایت د ښوونې او روزنې د مسؤل په مشرۍ جلا جلا تعلیمي غونډې جوړې شوې. په غونډو کې د ښوونې او روزنې په سیمه ییزو مسؤلینو سربیره د سیمې علما کرامو نظامي مسؤلینو، قومي مخورو او عامو خلکو هم ګډون درلود. په دغو غونډو کې د علماء کرامو له لوري د تعلیم د ارزښت او د مدارسو د اهمیت په اړه ګټورې ویناوې وشوې او خلک نور هم د تعلیم پر لوري تشویق شول. د غونډې په پای کې د دیني مدارسو طالب علمانو ته یوه اندازه تعلیمي او درسي توکي توزیع شول چې د دوی د خوښۍ سبب وګرځېدل. په دغو توکو کې د اوبو ټانکۍ، د لمریزې برېښنا تختې، بیترۍ، د خوراک لپاره ډول ډول ظرفونه، پرشونه، کمبلې او داسې نور شیان شامل وو. غونډه د اسلام د بریا او په ګران هیواد کې د اسلامي نظام د حاکمېدو په دعاګانو سره پای ته ورسېده. د غزني ولایت د مقر ولسوالۍ په میرزاخیلو سیمه کې د اسلامي امارت مجاهدینو په شریراربکیانو برید ترسره کړ. چې په نتیجه کې دوه اربکیان مړه او دوه نور ژوبل شول د بلخ ولایت د چاربولک ولسوالۍ اړوند ملاشاین کلي ته څیرمه د ظالم اربکي قومندان توپان په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو لخوا د سپکو او درنو وسلو په مټ بریدونه وشول بلاخره پوسته په بشپړه توګه فتحه د قومندان خالقو قومندان سلام او قومندان عبدالوهاب په شمول پنځه تنه مزدور اربکیان مرګوني ژوبل شول همداراز یوه لویه اندازه وسلې او مهمات هم د مجاهدینو لاس ته ورغلل. د ترلاسه شوو راپورونو له مخې د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ قرغول سیمه کې د مزدور عسکرو په پوسته باندې د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا برید شوی چې د ګوډاګي دښمن دوه عسکر یې ټپیان کړي دي او وروستی خبر دا چې د بغلان ولایت اړوند د شهر کوهنه سیمه کې د اسلامي امارت د مجاهدینو په چریکي برید کې د اربکي قومندان رحیم الله مرستیال حبیب کوچک ووژل شو او یو ملي کلاشینکوف یې مجاهدینو ته په لاس ورغی. تاسو د شریعت غږ رادیو ته غوږ یاست شریعت غږ رادیو هره ورځ د هیواد له لر او برنه د روان جهادي بهیر د تودو پیښو د راپورونو او تازه خبرونو د نشر ترڅنګ سیاسي تحلیلونه تبصرې مرکې اونیزي ادبي او تعلیمي خپرونې او د خوږ ژبو ترانه ویونکو په خوږو اوازونو کې په زړه پورې حماسي ترانې خپروي شریعت غږ اف ام درنو او قدرمنو اوریدونکو د شریعت غږ رادیو د هیواد په پلازمینه کابل میدان وردګ غزنی پکتیا، پکتیکا، لوګر، کونړ، ننګرهار، لغمان، زابل او کندهار ولایتونو کې په 99.2 93.9 او 99.0 اف ام څپو باندې په رڼه او سپا ډول د کابل ادارې لپاره د پنتاګون نوي وایسرای جنرال سکاټ میلر تیره ورځ خپله دنده رسما ترلاسه کړه پخوانی وحشي جنرال نیکولسن په داسې حال کې افغانستان پرېږدي چې په قومنده یې د ترسره شویو بشري جنایاتو خاطرې به د تل لپاره د نوموړي د تاریخ په تورو پاڼو کې ثبت وي افغانان او د هغوی راتلونکي نسلونه به یې همیشه د یو جنایتکار ظالم او وحشي انسان په نوم یادوي امید دی چې نوی ځایناستی به یې د ظلم او وحشت په میدان کې له پخواني هغه سره د سیالي هڅه ونه کړي بلکې د نوي جنرال سکاټ میلر هوښیاري به دا وي چې د ځمکنیو حقایقو په رڼا کې په ډاګه او یا په پټه د شکست اعلان وکړي او زموږ له هیواده د خپلو پوځونو د وتلو پریکړه وکړي دا ځکه چې امریکایي واکمن په خاصه توګه د ټرمپ اداره که څه هم فکر کوي چې د جنرالانو ادلون بدلون به یې ښایي له اشغالګرانه او استعماري ستراتیژیو سره مرسته وکړي او د بریا تر پولې به یې ورسوي خو حقیقت دا دی چې یرغلګرو د خپلې بریا په لټه کې نه یوازې د قومندانانو د عدلون بدلون تجربې ترسره کړې بلکې د اشغال له پیله تر اوسه یې ګڼې ستراتیژۍ او تکتیکونه هم ورسره بدل کړي دي خو د بریا څرک یې له اتلس کاله بې دریغه مصارفو او غورځو پرځو وروسته بیا هم نه دی تر سترګو شوی تر دې وړاندې یې مایک کریسټل جان آلن ډیویډ پیټریاس نیکولسن او داسې نور ټول قومندانان راولېږل خو هر یوه له شرمندګۍ پرته هیڅ له ځان سره یو نه وړل البته تباهي او قتل عام یې افغانانو ته په تحفه کې ورکړل راځم د سرلیک جملې ته چې د نوي جنرال په دفاع کې د هغه یو ناکام غلام څنګه غیر معقوله دفاع کوي د اسلامي امارت د ویاند ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو ځواکونو د نوي ټاکل شوي مشر جنرال میلر ترمنځ د ټویټر پر پاڼه څو ټکي له یو بل سره تبادله شول چې د خلکو د پام وړ وګرځېدل د مجاهد صاحب د هغه ټویټ په ځواب کې چې د جنرال میلر په تړاو یې ولیکل د امریکایي اشغالګرو نوی قومندان به هم لکه نور امریکایي قومندانان له ناکامۍ سره مخ کیږي په اصطلاح د قاطع ماموریت له رسمي ادرسه وویل شول چې موږ تمه لرو چې تر ښکنځلو ورهاخوا په رغنده او هر اړخیزه خبرو اترو کې بوخت شو په ځواب کې یې مجاهد صاحب بیا ولیکل، موږ د جګړې له پیل څخه مخکې د رغنده خبرو غوښتنه کوله، خو تاسو وئ چې د جګړې لار مو غوره کړه، اوس هم فرصتونه لرئ، که تاسو واقعیتونه درک کړئ، زموږ خپلواکي ومنئ او متقابل درناوي ته غاړه کېږدئ، چې طالبان د پردیو اهدافو لپاره او د جهاد او اسلام په نوم افغان ملت په شهادت رسوي افغانستان کې نور جهاد روا نه دی نړیوال د افغانانو په غوښتنه راغلي ترڅو هیواد د طالبانو د تروریستي ډلې نه وژغوري دغه ماشوم غلام په دومره سپینسترګۍ سره د طالبانو په مشرۍ د افغانانو برحق جهاد او سپېڅلې مبارزه د پردیو لپاره ګڼي چې دی په خپله عملا د امریکایانو پر مټ د رامنځته شوي نظام یو نوکر دی او د پردي جنرال په دفاع کې د ذبیح الله مجاهد په وړاندې خوله چوله کوي. دا ښاغلی پر دې خبره هم بسنه نه کوي بلکې له ځانه مفتي هم جوړوي او فتوا ورکوي چې ګویا جهاد نشته ځکه خارجي ځواکونه د ده په خبره د افغانانو په غوښتنه راغلي تر څو طالبان ورک کړي دې ناخبره او کم عقل نوکر ته باید وویل شي چې ته تر اوسه په دې نه یې خبر چې بهرنیان د توپ، ټانک، کروز او الوتکو په زور راغلل د افغانانو اسلامي حکومت یې ړنګ کړ له هغه وروسته یې څو نوکران چې زیاتره یې د غربیانو په هوټلونو او دربارونو کې خدمتګاران وو او یو شمیر هغه غله ټوپکماران چې د طالب له لاسه یې شپې ورځې پر دښتو بیابان وي هغوی یې د بن په ښار کې سره راغونډ کړل ډالر او څوکۍ یې هم هلته ور وویشلې او بیا یې کابل ته د حکومت په نامه راولېږل چې تر ننه پورې د همغو امریکایي جنرالانو نوکري کوي او پر خپلو افغانانو یې سپینه ورځ توره شپه ګرځولې ده. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د بهرنیانو دې ډول راتګ ته د افغانانو د خوښۍ راتګ ویل کېږي او په مقابل کې یې مدافع جهاد کوونکي ترهګر بلل کېږي؟ او آیا د ټوپکمارو او سکشویانو دې ګډې ټولۍ ته تاسو د افغانانو نوم کاروئ او ادعا کوئ چې بهرنیان دلته د افغانانو په خوښه راغلي حقیقت دا دی چې دومره په سپین سترګۍ سره غلطه دعوه تر اوسه بهرنیو اشغالګرو هم نه ده کړې چې ووایي موږ افغانستان ته د افغانانو په خوښه او غوښتنه راغلي یو او نه هغوی تر اوسه دا دعوه کړې چې په مقابل کې یې د افغانانو د ازادۍ جګړه ناحقه بللې وي او طالب مجاهد ته یې د ترهګر نوم کارولی وي. هغوی په دې حقیقت پوهېږي چې پر یو ازاد او خپلواک اسلامي هېواد یې په ظلم سره تېری کړی، د هغوی موجود باثباته او پر امن اسلامي نظام یې ورته ړنګ کړی دی د افغانانو له خوښې پرته یې څو مختلف النوع منفور او مفسد اشخاص د حکومتي چارواکو په نوم ورباندې مسلط کړي دي بهرني اشغالګر په خپل دې جرم باندې که علني نه وي د حال په ژبه ښه معترف دي مګر د صدیق صدیقي غوندې کم عقل ناکام نوکران په ډیره سپینسترګۍ سره له دې حقیقته سترګې پټوي او اشغالګرو جنرالانو ته د قربت حاصلولو په خاطر د هغوی د دفاع بې شرمانه هڅې کوي اسلام د فزنګو حقانه د غور زنګو حقانه دستا پوشان شخصي عزتمنو جهاد فی سبیل الله دا د خدای پاک د دین په حفاظت باندې د خدای پاک د قران په حاکمیت باندې د الله تعالی د مسلمان بندگانو د اسلام ناموس ژوند او خاور په ساتنه باندې خپل ځان قربان کول د جهاد معنا دا ده دا ځان قربان کول د خدای په لیار کې د خدای په دین باندې دا د ټول عبادتو د لپاره روحن ده یو منطقه کې په یو مملکت کې به د خدای ټول عبادت هلته ژوند دی چې جهاد پکې موجود که جهاد نه وي ټول عبادت مړ کیږي او د دیو ډالو د غره حیثیت هم لري که جهاد موجود وو نو د مسلمانانو ناموس به ساتلی وي د مسلمانانو مال بم ساتلی مسلمانانو خاور بم ساتلی مسلمانانو ژوند بم په اسلام کې ساتلی کومړه کې د جهاد مړ کی په غلطه طریقه نه مړ کی د مسلمانانو د ټول عبادتو د ټول شؤوناتو د ټول حقوق د پاره معنا دا ده چې دغه جهاد یو زغره ده یا د جهاد یو روح ده یا د جهاد یو دیوال د باغ د پاره ده چې هغه باغ ته مالونه او غله داخل نشي او د باغ ونی او میوه ضایع نه کړي او نو که جهاد موجود نو مطلب دا دی چې مسلمانانو میوه او د دې باغ به دیواله دي هر څه چې غل ورننه وځي غلا به پکې کولای شي هر ځای کې چې وښ ورننه وځي ونه به ماتولای شي او یا چې وجود باندې زغره موجوده نه وي او دار ورته موجود نه وي کوم طرف نه چې توره ورخوشي کې یا چاري ورخوشي کې په څه باندې بلګي نو بیا سترګې وته وي جنگ په وال کې ډړوي خابي زخمي وي لای به نشي لاس کې لګېدلې وي توره به نشي والای او سر به لګدلې نو شل شوی وي او کچیر زغره په انسان باندې موجوده وي بیا تر ډیره حده پورې هغه چې د دې شي مطلب دا دی چې د انسانانو د مسلمانانو د ژوند د مسلمانانو د ناموس د مسلمانانو د دین د مسلمانانو د خاورې د مسلمانانو د اولادونی د مسلمانانو د ټول عبادتو لپاره جهاد یا روح ده یا جهاد غره ده یا جهاد دیوال ده یا تاسو فرض کا چې جهاد د دغه ټولو لپاره آب حیات دي چې جهاد په وطن کې روان دي ته د جهاد وینه به د مسلمانانو ټول عبادت ژوندۍ کوي د مسلمانانو ټول نوامیس به ساتي مسلمانانو ټول اولادونه خاور به اسلام باندې ساتي نو که په هره معنای تعبیر کې داسې نه چې دا یو ښه بل نشي کېدای نو داسې چې قسم په وکړي چې جهاد دی ټول عبادات د مسلمانانو لپاره ژوند دی هم پرشتونه یې چې دا د ټول لپاره زغره ده هم پرشتونه یې چې ورته چې دا ورته د حفاظت دیوال دی هم پرشتونه یې چې ورته چې دا د آب حیات د ټول لپاره د ژوند